لفظا او معنا څنګه مناسب مشابهت لري ځکه څنګه چې فعل ثلاثي او رباعي راځي دغه شان دغه حروف هم چې راځي ثلاثي او رباعي راځي او بل دا د شکل او صورت د فعل په شان ته وزن د فعل په شان ته لکه ان په وزن د چا سره دی لکه ور په شان ته دی نو لهدا د دې وجنه او لفظا مسره مناسبت لري او معنا مناسبت دا ده چې دغه حروف په معنا د چا سره راځي فعل سره ان او ان دا په معنا د حقق تو سره راځي کأن په معنا د شفاه تو سره راځي لكن په معنا د تترک تو سره راځي ليس په معنا د تمنې تو سره راځي لعل په معنا د ترجې تو سره راځي چې دا حروف په معنا د فعل سره راځي د دې وجه نه د حروف مشبهه بالفعل اوس دا څه عمل کوي لکه څنګه چې فعل په سونو باندې داخلي او یو اسم طرف او بل د شي ورکه لکه نو دا دغه حروف په جمله باندې داخلي دي دا په جمله اسمیه باندې داخلي دي دا په مبتدا او په خبر باندې داخلي دي یا مبتدا ته اسم د انه وشتي خبر ته خبر ویل کیږي اسم ته نسب ورکړي او خبر ته شي ورکړي حکم د خبر د ان په افراد او په جمع په مفردوالي کې او په معرفوالي کې او په نکیروالي کې په شان د حکم د خبر د مبتدا د څنګه لکه خبر د مبتدا مفرد وي کنه اصل په خبر د مبتدا کې افراد دی نو اصل په خبر د ان کې وشي او اصل او دارنګه خبر د مبتدا کله جمله اسمیه کله جمله فعلیه راځي خبر د انم کله جمله اسمیه راځي او کله چې راځي موږ به چې خبر د مبتدا چې کله جمله لا بودی باغی کې یو عائد نه او دا شان ته خبر د انم چې کله جمله لا بودی باغی کې نه دا نه یو عائد نه او دا شانتا اصل په خبر د مبتدا کې تنکیر اصل په خبر د نه کې ملکه شي شه تنکیر خو یو خبره ده چې موږ ویل دا خبر د مبتدا کله کله مخکې کې په چا باندې خبر د په مبتدا باندې د مبتدا خبر کله په مبتدا باندې مخکې کېږي لیکن خبر د نه تقدیم په اسم د نه باندې جایز هغه نه دې کار نه دې لکه نه دې لې ته دې لالري فهذه الشروط تدخل على المبتدا دا داخله کې کوم مبتدا باندې والخبر خبر باندې وتنسب المبتدا دا نه څور کې مبتدا ته ولې سما ته مسما کړل شوی دا په دې سم د ان سره وترفع الخبر خبر ورته یې دا ماته چې انما هر څه ورته مشابه بالبنا په طالب خبر مقدم شي او د نن نتیجه دي ولې چې مجال توسع لکه لما دې وجنه چې الکا توسع له پچا کې الکا توسع کې شروع کې توسع او شروع د محارب نه دي مدا پاتې کې راځي چې مخکې راځي چې ورسم راځي ان من الشعر لحكمه او ان من البيان لسحرا دا په دغه تمرین کې خبر پاتم شو دي فصل اسم کانا و خواتها دا په دې په بیان د اسم د کانا و خواتو د کانا کې کانا الک هم دا په دې د افعال عاملونه او دې کې چې کې الک د داخلي کې پچا باندې او جمله اسم باندې